آه. آه، آه، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو صامت قال حدثنا هشام اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر قالت بسم الله الرحمن الرحيم حضرت هشام وی چې ما ته اسما بنت ابي بکر چې د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه خزه ده دا وی قالت دا وی دا اسما بنت ابي بکر نه دی ډېره نره ښځه وه پلار یې هم نرو ابوبکر صدیق خدام دی تاسو ابو د رزویلیو د حضرت زبیر جیدادونه ډیر زیاتو که خیال مو څه د پنځه کروړه او دولس لکه د دغه قیمت و هغه چې قرضونه ورسو نغه شو هغه بایس لاک روپۍ ته مخکې پوره شوې دا د دې توره وه النوا د کجورو اډوکي به مې وړل د کم ځای نه من ارض الزبیر د ځمکې د حضرت زبیر نه زما خاوند نو د هغه باغونه و ځمکې وې دا د دې ځمکې نه او باغونو نه به ما د کجورو اډوکي وړلو ته به ورته محترمې کمه التي هغه اقطعه رسول الله اسلام چې ورکړی و هغه ته پیغمبر علیه السلام بنو نظیر نه دي د بنو نظیر ځمکه چې دغه وه فی وه هغه فی نه رسول الله صلی الله وسلم حضرت زبیر ته ځمکه ورکړې وه باغونه و دې باغونو کې به خلکو کجورې خوړلې نو هغه هډوکي به غورځېدل ما به د دې هډوکو پنډوکي په سر باندې کېښودل څه تقریبا دوه میله مزل او د هغه ځای نه به مې دا هډوکي راوړل دا هډوکي به بیا دی ټکول وبیا ټکول په اوبو کې به یې پاسته کړه نو دا به د حضرت زبیر اسونو له ورکول دا هډوکي چې دغه له ورکوې که نه اسونو نه نو داسې لکه چڼه چې ورکوې كنت انقل انقل النوا ما براوړل اډوکی د کجورو من ارض زبیر د ځمکې د حضرت زبیر نه التي هغه ځمکه اقطعه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورکړې وه هغه ته رسول الله اډوکې به مې راوړل حضرت پس کې دی په ګاډي کې به راوړل وینا علی راسی د علی راسی د انقلو سره ولګوي خراوړل به مې په سر سر باندې به مې پنډو کې ځان له جوړ کو په سر کړی به مې وو وهیا او دا ځمکه چې وه مني زمانه دا خو مدینه کې اوسېده دا ځمکه زمانه څونه لرې وه وهي او دا ځمکه چې دا مني زمانه لرې وه علا ثلثې فرسخن په دوه ثلثو د فرسخو چې فرسخ درې ځایه کې نو د فرسخ په درې حصو کې دوه حصې زمانه لرې وه فرسخ درې میله دی یو میل بل میل بل میل نو ثلث یې څه راځي یو میل دوه ثلث یې څه راځي دوه میله یعنې زمونږ د کور نه دا ځمکه دوه میله لرې وه او زه به تلم هغه ځمکې ته او هغه ډوکې به مې راوړله او د حضرت زبیر د خپل خاون اصول له ورکول وهي مني او دا ځمکه زمانه لرې وه علا ثلثی فرسخن په دوه ثلثو د فرسخو ما به فرسخ درې میلو ته وایي نو دوه ثلث یې رالل دوه میله دا د هشام نه روایت ابو اسامه کوي ښه که ستاسو خیالو خو د ده بل شاګرد دی وقال ابو زمره ابو زمره چې روایت کوي عن هشام عن ابي هغه روایت کوي د هشام نه او هغه روایت کوي د خپل پلار حضرت عروه نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام اقطع الزبیر هغه بیله کړې و حضرت زبیر د ارزن ځمکه من اموال بني نزیده تفسیر راغی دی د کوم ځای نه ورکړی و د مالونو د بنو نظیر نه او د بنو نظیر ځمکه چې وه هغه فی وه هغه بغیر د جنگ نه چې دی پیغمبر اسلام ته حاصله شوې وه حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فزير بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة اخبرني نافع عن ابن عمر حضرت نافع وی روایت کوي عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د عبدالله ابن عمر نه نافع پاسی د خپل استاذ عبدالله ابن عمر نه روایت کوي دی وی ان عمر ابن الخطاب چې حضرت عمر اجل اليهود هغه جلا وطن کړی یهودو اجلا یجلی منه د وطن نشړل اجل اليهود هغه جلا وطن کړه یهودو والنصارا او نصارا من ارض الحجاز د ځمکې د حجاز نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري وصیتونو کې یو داو چې ځمکه د عربو دا حجاز نه دی دا د غیر مسلمو نه خالی کې د یهودو نه او د عیسیانو نه خالی کې خیر رسول الله خو بیا لاړو ابو بکر صدیق ته بیا چې دی نو ډېرې فتنې راللې جنګونه او مرتد خلک وو هغوی سره یې مقابلې کولې مسلمه کذاب و نو هغه ته موقع میلو نه شوه خو چې حضرت عمر راغی نو هغه ورپسې ډانګ راواغېشت نو هغه جلا وطن که یهود او عیسایان من ارض الحجاز د ځمکې د حجاز نه مکه او مدینه منوره دې علاقو ته حجاز وایي دا یې جلا وطن کړه وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر علیه السلام دا طریقه وه چې لما ظهر علی اهل لما ظهر علی اهل خیبره کله چې هغوی غالب شو په باشندگانو د خیبر په غزوه خیبر کې الله رسول الله ته فتح ورکړه یهودو شکست وخوړ نو اراده رسول الله اراده وکړه چې دا یهود د دې خیبر نه مونږ وباسو اراده نو هغه اراده وکړه ان یخرج الیهود چې رسول الله وباسي یهود منها د ځمکې د خیبر نه د خیبر د ځمکې نه وباسي وکانت الارض او و دا ځمکه دا د خیبر ځمکه لما ظهر علیها چې کله رسول الله په هغې غالبه شو د غالبه کېدلو نه مخکې خو د خیبر ځمکه د یهودو وه د بل چا نه وه خو چې کله رسول الله په هغې غالبه شو نو بیا دا ځمکه د چا شوه لله د الله شوه د الله مطلب دا دی چې اوس په پکې د الله نوې طریقه ښه د بګي بل چا دی نه نه لما ظهر علیها چې کله کله رسول الله غالب شو په ځمکه د خیبر نو دا ځمکه بیا د چا ولله دا د الله وه وللرسول او دا د الله د رسول وه وللمسلمین او د پاره د مسلمانانو چې ځمکه به فتح شوه نو بیا د الله حکم به پکې چلیده او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله حکم نافذ کو نو دا د رسول شو او و د مسلمانانو په هغوی باندې به تقسیمېده دلته هم پیغمبر علیه السلام د اراده وکړه چې یهود به وشرو او دا ځمکه به راوالو په مسلمانانو به تقسیم کو نو څه چل وکړو دلته یهودو سوال وکړو فسأل الیهودو سوال وکړو یهودو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه ایت ایت رکهم چې رسول الله دوی پریدي اصل کې کیسه داسې شوې وه چې دا غټې غټې علاقې د خیبر چې کله فتح شوې نو بعضې علاقې لا فتح نه وې ریاضه نه وې فتح نو په هغې باندې بیا یهود رالل رسول الله ته درخواست وکړو چې حضرت موږ مه وهه او موږ درته بې جنګه تسلیمیږو خو دا یو شرط به چې په دې ځمکو موږ پرېږده ځمکې به ستاسو وي خو موږ به د زمیندارو په طور باندې دا ځمکه دغه کوو کرو او چې کله حاصلاتو شو نیم ستاسو تاسو مالکان یې نیم زمونږه مونږه زمیدار یو نو دوی سوال له رسول اسلام نه وکړو ان یترکهم چې رسول الله دوی په خیبر کې پریږدي خو علا ان یکف العمل په دې شرط چې دوی به پورهوالی کوي د عمل د ځمکې چې کوم دغه دی که نه عمل دی او محنت دی هغه به دوی کوي مسلمانان به ورته دغه کوي ضرورت نه پېښوي ولهم او وی به د یهودو د پاره نصف الثمر نیمه میوه د زمیدار په طور پیغمبر علیه صلات وسلام یو عجیبه خبره وکړه جواب څه ورکوي نه ورته نه وی نه ورته او وی که ورته وی چې او زه تاسو برقرار پرېږدم بیا هم مسله جوړېده د دې وجې نه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ووی چې نقرکم موږ تاسو برقرار پریدو نقرکم موږ برقرار پریدو تاسو علی ذالک په دې هم په دې خیبر کې یې تاسو زمیداری کوئ چې فصل وشو نیم زمونږ نیم ستاسو خو دا یو ټکی قیمتي دی چې ما شئ نه چې څومره زمونږ خوښوي ښه زمونږ دقه وجه وه چې حضرت عمر کله دوی جلا وطن کول د دوی لیډران ووی حضرت عمر ته چې ستاسو پیغمبر مونږ دلته پریښی یو او ته مونږ جلا وطن کې نو رسول الله ورته وی ولې مونږ ته دا یاد نه دی چې د ته داسې ویلو چې مونږ برقرار پرېږدو تاسو خو چې څونه زمونږ خوښوي او هغه لیډر ته وی چې رسول الله نو ویلې چې ته به پسرلی باندې سورې او په دې دغه کې به منډې وهې د خیبر نه به او پلاني ځای ته به ځان رسې فاقرو نو دوی برقرار پاتې شو په دې باندې د رسول الله زمانه کې مو د عمر صاحب زمانه کې مو خو الله دې په حضرت عمر باندې خپل کرم او رحم وکړي ډېره لوی کار یې کړی دی نن چې اسرائیل په دغه ځای کې دي څومره تنګ دي نو لاکه دلته په خیبر کې وي او د نه وي شړلې نو خدای خبر چې دې خلکو به څه کول حتی اجلاهم عمر تر دې پورې چې جلا وطن کړ دوی له عمر فی امارته په زمانه د خپل حکومت کې د دې ځای نه جلا وطن کړ او چرته الی تیما اتیما ته تیما چې تاسو ځای ځای او د شام دغه راشي که نه حدود نو دقه ځای کې یو کلی دی پخوا وړوکي کلیو کې دی شو غټي د شام اجیان چې وی راځي نو په دې لار راځي تیمه و اریحا او اریحا ته اریحا دغه ته وی د فلسطین او د علاقو ته دې ته جلا وطن کړو باب ما یصیب من الطعام فی ارض الحرب دا بل سرنمک دی په مید جنگ دی په وطن د کافرو کې مجاهدینو ته د خوراک سیز ملاو شو جنگ دی په جنگ کې د کافرو په وطن کې مجاهدینو ته د خوراک سیز ملاو شو مجاهدو له دا جایز دي چې بغیر د اجازې نه هغه شی راوالي او خوري امام بخاری په دې سرنامک دی چې بلکل دا جایز دي دا څلور واړه امامان صحابه کرام تابعین د دوی متفقه دا مسله ده چې ما وی په دغه کې په ځمکه د کافرو کې چې مجاهدو ته د خوراک څیز میلو شو د سکاک سیز میلاو شو بغیر د دې نه چې د امام نه دوی اجازه وکړي همداسې د هغې استعمالول دا دغه دي جایز دي بلکې امام صاحب خو لا دا هم وایي چې په وطن د کافرو کې که د مجاهد اس کار پرېښوده دا وله جایز دي چې د غنیمت اس راونیسي او په هغې جنګ کوي د مجاهد وسلې کار پرېښو مجاهد له دا جایز دی چې په دار حرب کې هغه د کافرو نه چې کوم په غنیمت کې شی میلاو شوی دی هغه وسله راوالي او دغې کي زغره راوالي استعمالي کي جامې راوالي استعمالي کي نو وی بابو ما دا باب دی د هغې یوسیبو چې حاصلي کي مجاهد هغه څه شی دی چې مجاهد حاصل کي من طعام خوراک د خوراک شی ورته ملو شي او ما به بغیر د اجازې د دغه نه کوي نو دا څنګه دي او دا چرته ورته ملو شي فی ارض الحرب په ځمکه د کافرو کې لا مال راوړېدلی نه دی او د کافرو په وطن کې استعمالوی بلکل دا جایز دي حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن حميد بن حلال عن عبد الله بن مغفل قال حضرت عبد الله بن مغفل دا عبد الله بن مغفل لخه خیال کوي قال دی وی كنا محاصرين منګه ګیره کوونکي وو كنا محاصرين منګه مجاهد ګیره کوونکي وو قصر خیبر دغه قلا د خیبر په خیبر کې یو قلا وه جنگي قلا وه د هغې نه موږ تو او ګیرم تې کړې وه او موږ ګیره کوونکي دغه قلا د خیبر خیر خیبر قلا نه موږ ګیره کړې وه اوس دوی پاس ناستې برجونو کې چې ګورو فرما انسان روشت یو بنی آدم فرما انسان روشت یو بنی آدم بی جرابن بی جرابن د جیم زیر وایه یا بی جرابن د جیم زور وایه مونږ خو پښتانه جورابه بل شي ته وایو چې پخپوکه وي لیکن هغوی جوراب دغه ته وایي د سرمنې ګوډی نه دی بجرابن یو ګوډی د سرمنې فیه شحمون چې په هغې کې واز ده وه فیه شحمون په هغې کې واز ده وه د واز د ډک ګوډی او دا چا مونږ ته راوغورځوه تاسو ما وی همت څومره دی خو اسباب څومره دی بالکل اسباب نشته نن سبا به د څوک واز د وخوري نه خوري وایي نه نه چې کومه غوښه کې واز د یم خلک نه خوري او هغه وخت کې دومره سختی وه چې واز دی پسې د خلکو سترګې وتې نو دغسې یو کس جوره ګوډې راوغورځو او په هغې کې دغه وه شهمون وازده وه ما پې ورټوپ کړې عبدالله ابن ابي اوفا وایي فنزوتو ما ورټوپ کړې فنزوتو ما ورټوپ کړې لآخذه چې زه والم عبدالله ابن مغفل وایي ما پې ورټوپ کړې چې کتل مې دلته رسول الله و فالتفتو نو ما وکتل فیض النبی صلی الله علیه وسلم پس ناګنه پیغمبر علیه السلام ولاړو نو فاستحییت منه ما د هغه نه حیا وکړه شرم راته راغی ظاهر نه دا معلومیږي چې هغه ګوډې ما راوا نه غشته هغه ګوډې مې راوا نه غشته ځکه حیا مې وکړه چې داسې معناو کې نو بیا طالبان سوال کوي چې دا حدیث خو د ترجمه الباب سره مناسب نشو ترجمه الباب دا دی چې مجاهد د خوراک سیز حاصل کی ورته میلو شي نو خوراک جایز دی که نه نو دلته خو ده ته میلو شوی نه دی که نه خو ګوډې او چاره وغورځه او ده پې حمله وکړه چې رانیسمې هلته چې رسول الله دی وي ماتې حیا وکړه لیکن بل روایت کې راځي امید ګله یو ځای کې دا راځي ګوډې مې راواغشته او فلتزمته ځان سره مې سینې سره یو ځای کو او ومې وی چې والله چې زه چاته ورنکم وی بیا مې د هغې نه خوراک کو خوړه مې اوس وګوره رسول الله کته او ما ګوډې راواغشت خو ما ته داسې نه وایي چې عبدالله ابن مغفله دا د غنیمت شی دی دا مه خوره نه معلومیږي جایز دی فاستحیتم حدثنا حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نافع وی چې ان ابن عمر چې یقینا عبدالله ابن عمر قال هغه ووی کنا نصیبو موږ به حاصلو کنا نصیبو موږ به حاصلو فی مغازینا په غذاګانو زمونږ کې رسول الله سره به غذا ته لاړو او په هغه غذاګانو کې به موږ حاصلو کنا نصیبو موږ به حاصلو هلکه څه شی به هم حاصلو العسل شاد العسل ګبینې شاد دا به راته په ګوتو راغه او والعنبه انګورو دا به راته په ګوتو رالل اوس وګوره په دار حرب کې د خوراک څیز میلو شو نو فناکلوه موږ به هغه خوړه ولا نرفعه او موږ به نه وړه ځای د جمع کېدو ته چې هغه کوم ځای کې به غنیمت را جمع کېده هلته به دغه کېده په دار حرب کې چې مجاهد ته د خوراک څیز میلو شي بغیر د اجازې د مالک نه دله دا بغیر د اجازې د امام نه دله دا جایز دي چې هغه دغه کې وخوري استعمال کړي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الواحد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حضرت شیبانی وی چې سمعت ابن ابي اوفا ما واوریدل د عبد الله ابن ابي اوفانه یقول هغوی به وي هغلته خو عبدالله ابن مغفل و که نه دا دی عبدالله ابن ابي اوفا یقول هغوی به وي اصابتنا مجاعت ورسېده موږ ته لوږه لیالي خیبره په هغه شپو د خیبر کې موږ چې کله غزوه خیبر ته تلو او په خیبر کې پراتو دلته موږ ته لوږه ورسېده فلما کان یوم خیبره کله چې شو ورځ د فتح د خیبر دا خیبر بس فتح شو فلما کان یوم خیبر کله چې شو ورځ د فتح د خیبر نو وقعنا موږ ورپریوتو فی الحمر الاهلیه په هغه خرو کورنو کې بس په ګوتو راله دغه رالل دا خره نه دي بس په دې باندې ورپریوتو راوم نیوله ولالم کړو نو وقعنا منګ ور پریوتو فی الحمر اهلیه په هغه خرو کورنو کې نو فانتحرناها منګ حلال کړه هغه اخرم راواغشتل چې موږ له په ګوتو باندې رالل اوس ګوره د کافرو نه دوی ته د خوراک شی میلاو شو فانتحرناها موږ حلال کړه هغه فلما او روره دغه نه دیګیم پې باندې کړه فلما غلت القدور کله چې جوش وه کټو فلما غلت القدور کله چې جوش وه کټو قدور جمع د قدر ده کټوې ته وایي کټوې تاسو نن وایه دیږي چې دا جوش وو او اوس هم ورته تمه پیدا شوه چې امیدګله خروبه چې رسول الله خبر شو نو نادا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز وکړو اواز کوونکی د رسول الله د رسول الله د طرف نه یو اعلان کوونکی راغی او اواز یې وکړو چې هلکه چا چې دیګي باندې کړي دي ویړوئ دلته محدثین حضرات دا وایي چې رسول الله ولې منع وکړه پیغمبر علیه السلام وایي دا کټوی چې تاسو باندې کړي دي د خرو د غوښو نه دا واړوئ ولې واړوئ ځینې خلک وایي دا هسې نهې وکړه خو دا وقتي طور باندې نهې وه وجه د هغې دا وه چې دا د غنیمت شی نه و خره چې دا په غنیمت کې میلاو شوي او د غنیمت شی نه دی بغیر د اجازې د حاکم نه راواغېشتله ولاله کړه او چې حلاله کړه او بیا باندې کړه نو رسول الله اسلام ورته وایي دا ستاسو خو نه دي واړوئ ده یاده خیال دی نو دا خلک میلان دې ته کوي چې رسول الله منع وقتی طور باندې کړې ده د دې وجې نه خرو غوښه حرامه نه ده دوی دې پلوځي خیال لري نو دی وی قال عبدالله دا عبدالله ابن ابي اوفا نه دی فقلنا منګه اووی سره چې دا رسول الله ولې نهی وفرمایله انما نهى النبي صلی الله علیه وسلم یقینا نهی وفرمایله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د خرو غوښې مه خورئ لانها لم تخمس ځکه چې د دې نه خمس اخیستل شوی نو دا غنیمتو او د غنیمت نه خمس اخیستې شوی نو دا سوچ زمونږ لیکن دا سوچ صحیح نه دی قال دا دغه وی عبدالله چې وقال آخرون دا دغه وی د عبدالله دغه څوک دی شاګرد ده د عبدالله ابن ابي افا شیباني دغه دی که نه هغه دی کې شیباني سند کې ګورئ که نه نو قال وقال شیبانی وی چې وقال آخرون دا خو د عبدالله صاحب خیالو لیکن نور خلک وی دا سوچ صحیح دی د امام بخاریم دا رایه ده چې حرمها رسول الله حرام کړی دا غوښې د خرو البته ته قطعي دا نه چې دا د خمس دی او بل څه دی نه دا داسې شو لکه سپی چې سړي حلال کړي پیغمبر علیه السلام د دې نه قطعي دغه وکړو حراموالي وکړو چې دا همیشه حرام وسألتو سعید ابن جبیر خیر دلته خو د عبدالله صاحب دارایه د صحابي چې دا حرام نو خو چون که خمس تنو اغستی شوی نو ځکه منه وفرمیده نور صحابه و به وی چې نه دا پیغمبر قطعي طور باندې حرام کړو نو صحابه په کې اختلاف راغی نو شیبانی وی وسالتو سعید ابن جبیر ما د خپل زمانه د عالم نه چې سعید ابن جبیر دی دغه نه تاسو کو دا د عبد الله ابن عباس صاحب شاګرد دی چې دا ولې واړولې فقال نو سعید راته وی چې حرمها البته پیغمبر علیه السلام دا قطعی حرام کړی دي چې بالکل د دې غوښې خوړل دا حرام دي دا کتاب الجهاد استاد صاحب نه مسله لږه اوږده شوه اوس یې راغونډوي کله چې علاقه فتح شي او غیر مسلم د مسلمانانو په قبضه کې راشي نو د هغې یو طریقه دا ده چې په هغوی باندې جزیه کېدی ورته وایې څه درته وایو نه همدې ځای کې اوسېږې یا زمونږ په دې وطن کې دلته اوسېږې خو موږ له به سالانه جزیه راکوئ جزیه به څومره که صلح وه چې په صلح څونه مقرر شو که سړي سر سل روپۍ مقرر شو که زر روپۍ مقرر شو که پنځه سوه مقرر شو چې په صلح باندې څومره رالله او کنه چې حکومت بغیر د صلح نه پې مقرروي مسلمانان نو بیا هدایي استاد وایي چې د غریب او د مالدار به لږ فرق کیخه که چېرې دا غیر مسلم چې ستا وطن کې اوسیږي دا مالدارو نو بیا اته څلوېښت روپۍ سالانه پې مقرر که هغه شري اته سو روپۍ که دا غریبو خو کاروبار یې کولی شو نو بیا پې سالانه دولس مقرر که او که نه ډېر غریب او نه ډېر مالدار نو بیا پې سالانه څلېري شوپې مقرر که ما وی که صلح هم ورسره کوله نو چې صلح په څه شي رالله د یمن د خلکو سره رسول الله چې دی سالانه صلح په دغه کړې وه په لس روپۍ سالانه یا په لس دیناره باندې د شام خلکو سره په دغه شی نه د یمن سره په یو دینار شوی و د هغوی سره په ډیرو شوی و د شام خلکو سره او کنه حکومت په مقرره نو بیا د مالدار د غیر مالدار د دې خیال بساتی مالدار باندې اته څلوېښت په غریب باندې دولس په درمیانه باندې څلیری شي نو درته وایي باب الجزیه دا باب دی د جزیه جزیه هغه پیسو ته وایي چې د غیر مسلمو باندې مسلمانان مقرر کی سړي سر والموادعت او ترک د جنگ چې څه وخته پورې کافرو سره جنگ نه کوي مثلا هغه درته سلامي شي درته ووایي چې بلکل زه جزیه دغه کوم منم نو دا باب دی د جزیه والمواد والموادعت او د ترک د جنگ مع اهل ذمه سره د اهل ذمه دا اهل ذمه راواله د جزیه سره ولګوي ښه ستاسو وطن کې غیر مسلم وسی او تاسو پې جزیه مقرر کړه نو دا صحیح دی که نه دی صحیح بلکل صحیح دی اول حرب دا حرب د معادعې سره ولګوې ښه دا هم جایز دی چې کافرو سره صلح وکړې چې موږ به د یو بل خلاف نه جنګیږو دا صحیح دی وقول الله تعالی او بل دا قول د الله چې قاتل الذین دین هم دا معلومیږي چې جزیه د غیر مسلمو نه دا جایز ده قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر او جنگیږي د هغه خلکو سره چې هغه ایمان په الله او پر ورځ د آخرت نه راوړي ولا یحرمون او دی معامله د حرامو نه کوي ما حرم الله ورسوله د هغې سره چې الله او رسول حرام کړي ولا یدینون دین الحق من الذین اوتو الكتاب حتی یعطو الجزیت عن یدین وهم صاغرون او نه دوی چې دی د الله د دین اتباع کوي دا کم خلق دی اهل کتاب یهود من الذین اوتو الكتاب چې هغه خلک دي چې هغوی ته ورکړی شوی دی کتاب نو دوی سره وجنګېږي حتی یعطو الجزیه تر دې پورې چې دوی جزیه ورکې وګورئ که نه جزیه غشتل د کافرو نه څه دي جایز دي عیدن په خپل لاس وهم صاغرون په داسې حال کې چې هغه ذلیلی نو دې قرآن آیات نه دا معلومه شوه همدقسې مسله هم ده چې تاسو لاړ شئ او کافرو ته په بونډرۍ باندې پریوځئ او حمله پې کوئ نو تاسو ویلي اول وله دعوت د اسلام ورکئ که یې راوړه خو ښه ده د لانجو نه خلاص شوې که اسلام یې رانوړو وله دغه ورته وي زموږ جزیه ومنې اسلامي ټیکس ومنې چې ستاسو په سر باندې وي که دی ومنو هم ډېره ښه ده او که دی ونه منه نو بیا ورسره جنګ کوئ صاغرون امام بخاری معنا کوي وهم صاغرون په داسې حال کې چې هغوی ذلیلی یعنی ازلا هغه څه وي ذلیلی امام بخاری رحمه الله تاسو ویلو کله نا کله د ده شوق دغه ته میخه د یو لفظ چې مشکلی د هغې تفسیر تم دیزي او دا مسکنه چې ده مصدر المسکین دا مصدر د مسکین دی مسکین چاته وی غریب ته غریب جمع د دې مساکین راځي مسکین غریب وی دا مسکین چې دی دا څه عجیبه غونې تفسیر دی کوي دا مسکین ګورې د سکون نه نه دی جوړ ښه سکون آرام ته وایي نو مسکین دا مطلب نه دی چې هغه ته آرام میلاو دی وی دا مسکین د سکون نه جوړ نه دی دا د مسکنې نه جوړ دی او مسکنه څه ته وایي ذلت ته نو مسکین معنی کوي ذلیله محتاج ریا د خیال دی نو دا وی ول مسکنتو دا مسکنه چې دا مصدر له مسکین دا مصدر د مسکین دی یعنی مسکین د مسکنې نه جوړ دی د سکون نه جوړ نه دی څنګه خلک وی اسکن اسکن من فلان کله چې سړی د چا غریبی بیانوي وی اسکن من فلان ای دا ډیر محتاج دی د پلانی نه نو اسکن معنا کوي محتاج اسکنو من فلان څه معنا ده یعنی احوج منه ډیر حاجتمند دی د هغه نه نو ما وی مسکین چې دی دا جوړ د چا نه شو د مسکنې نه جوړ دی مسکنه ذلت او احتیاج ته وایي دا نه چې تاسو مسکین د دغه نه جوړ کړئ د سکون نه چېره دته آرام میلو دی ولم یذهب امام بخاری نه دی تلی اله سکونه سکون ته دا نه چې مسکین د سکون نه جوړ دی خیر سرنامه څه ده چې جزیه مقررول په اهل ذمه یا کله نا کله چې دی صلح کول د اهل حرب سره دوه ټکي شو وما جاء فی اخی الجزیه او بل هغه حدیثونه چې هغه راغلي دي په اخستو د جزیې کې من الیهودې د یهودو نه والنصارا د عیسیانو نه والمجوسې د مجوسو نه والعجمې او د عجمو نه دا یو بل مسئلې ته اشاره کوي جزیه به موږ د چا نه اخلو یا لکه جزیه به موږ د کومو کافرو نه الو امام شافعی رحمه الله وی چې د یهودو نه د نصاراو نه او د مجوسو نه بس د نورو کافرو نه به جزیه نه الی هغه ته به یا داسې کې چې اسلام راوړه او که اسلام نی راوړې نو توره ده هغه داسې وي جزیه د دې درې قومونو نه به اخلې یهود نصارا او مجوس حضرت امام صاحب وی چې جزیه چې تاسو اخلی نو د تمام عجمونه د عربونه جزیه نشته دا ډیر سرکش قوم دی دی د پاره دا دی چې یا ایمان دی او که ایمان نی بس دا سر والی دی سره نرمی کول نه ده پکار دا ډیر دغه دی باغیان خلک دی پاتې شو عجم نو عجم که یهودي که نصارای که مجوسی که هندوانی که بود پرستی که بلی ټولو نه جزیه جایز ده یاد خیال دی امام شافعي صاحب څه وایي د دې درې خلکو نه جزیه له نصارا یهود مجوس حضرت امام صاحب وایي نه د عجمو چې هر کافري هر قسم د هغې نه جایز دي په دې ځای کې امام بخاري ګورې د حضرت امام صاحب مذهب غوره کړی دی نو څنګه وایي هغه دا وایي چې من اليهودي د یهودونه و نصاره د نصاراونه والمجوسي والعجم او د ټولو عجمونه که هغه بودپرست او که هغه سیکان او که هغه بلی وقال ابن عینه او ویلی دی سفیان ابن عینه عن ابن ابي نجیح اغا روایت کوي د ابن ابي نجیح نه دا بله مسله کوي په دې کافرو باندې چې جزیه مونږه مقررو څنګه به مقررو دا مسله ده نو تاسو ته دا ثابتوي چې د غریب او د مالدار او د درمیانه خیال, خیال به څه کوئ ساتئ قلتو دا ابن نج... ابي نجیح وی چې ما اووی لمجاهد امام مجاهد تا ما امام مجاهد ته ووی چې ما شان اهل الشام ما شان اهل الشام صد حالت د اوسیدونکو د شام علیهم اربعه دناریرا دا عمر صاحب دا مقرر کړي وو چې په دوی باندې سالانه څلور دیناره دي او و اهل الیمن او په باشندګانو د یمن علیهم دینارون په هغوی یو دینار دی حضرت امام مجاهد نه تپوس کوي چې حضرت د شام په خلکو باندې په غیر مسلمو باندې سالانه څلور دیناره دي چې هغوی به سړي سر څلور دیناره ورکوي ګوره څلور دیناره او یمن همدغه کافر دي چې یمن کې نو هغوی باندې سالانه یو دغه دی دینار دی دا ولې دا فرق د کم ځای نه راغی نو قاله امام مجاهد ورته ووی دا د مالدارۍ د وجې د یمن خلک غریبو په هغوی یو دینار او د شام خلک مالدارو په هغوی څلور دیناره نو قال مجاهد وی چې جعل ذالک مقرر شوی دی دا من قبل الیسار د وجه د مالدارۍ نه هغوی مالدار دي هغوی دا دا غریب دي په دوی ده حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال عمر ابن دینار وی چې کنت جالسا ډیر لوی بزرگ دی کنت جالسا اومز ناس واقع بیانی مع جابر ابن زید و عمر ابن اوس د دې دوو هستو سره ناستم د حضرت جابر ابن زید سره او د عمر ابن اوس سره دا زما استادانو زه سره ناستم چې ناستم دې کې بل کس راغی فحدثهما نو بیان وکړه دې دوو ته جابر ته او عمر ته چا ورته بیان وکړه بجالتو بجاله رستو را روانه ده دا ډېر دا ډېر منشي و کاتب و نو بیان وکړه دوی ته بجاله دې بجاله چې د جابر او عمر ته دا بیان کو نو دا کم سنو سنت سبعینه په سن سترو د هجره او یایم کالو سن سترو سن ستر هجری عام حج مصعب ابن زبیر په هغه کال د حج د مصعب ابن زبیر چې هغه حج یې کړی و به اهل البصره په اهل بصره په سن ستر هجری کې په مکه مکرمه کې دعوه د حکومت عبدالله ابن زبیر کړې وه عبدالله ابن زبیر د بني امیه خلاف وي هغه و چېره دغه چې دی عبدالملک ابن مروان او یا یزید او یا بل بل دا حقدار د خلافت نه دي نو دعوه د خلافت عبدالله ابن زبیر کړې و مکه کې دیو او دا عراق نه دی بصره او کوفه په بصره او کوفه باندې حضرت مصعب ابن عمر گورنرو دا مصعب ابن عمر دا د عبدالله ابن زبیر میرانی رور دی پلار یو دی خو مور سره بیله ده دی د هغه علاقې ګورنر و د بصرې او د کوفې نو په سن ستر کې بیا د دا د بصرې خلک د کوفې خلک د عراق دا حج ته راوستلی حج ته نو چې حج ته راوستل نو یو عجیبه منظر و څه د زرو نه زیات اوښان ده دلته حلال کړه او په زرګونو باندې ګډانه وزې حلالې کړې وای په هغه وخت کې د مکې خلک چې دی په خېټه ماړه کړل دا یو عجیبه منظر و خلکو به وی مړه د مصعب ابن عمر حج نه دی حجونه دي نو ما وی په کم کال باندې چې مصعب ابن عمر د بصرې خلک دغه ته راوستل حج ته دا کم کالو سن ستر دغه هجری وه دې بجاله دې دوو کسانو ته روایت کو خبره یې کوله دا چرته دا خبره ورته بجاله د جابر او د بل ته چرته کوله یا ته پوهېږې که نه عند درج زمزمه پخوا د هغه پوړو د زمزم کې درج پوړو ته وایي دا زمزم نه دی دې ته لاندې پوړی کوزې وي نو پخوا د پوړو د زمزم کې دې بچاله دې دوو کسانو ته بیان کو څنګه بیان ورته کو زیم ورته وښو چې پلاني ځای کې زمانه هم ورته وښوله چې سن ستر هجري وه قال بچاله وی کنتو کاتبا اوم از کاتب او منشی لجز ابن معاویه د چا د جز ابن معاویه دا جز ابن معاویه څوک دی عم الاحنف چې هغه دی تر د احنف ابن قیس دا جز ابن دا جز نه دی جز دی وی زکات د جز ابن معاویه دا د دی عراق علاقه د ایران علاقه نه ده دا احواز چې وته وایي د دې علاقې ګورنر و د عمر صاحب د طرف نه او دا دغه چې دی بجاله د ده منشي دی خیر فاتانا کتاب عمر ابن الخطاب نو راغې مونږ ته خط د عمر صاحب دا خو امیر المؤمنین دی د ګورنر صاحب ته د جس ته خط راغی قبل موته مخکې د مرګ د هغه نه بسنت یو کال عمر صاحب چې شهید شو د هغه د شهادت نه یو کال مخکې موږ ته خط راغی نو په خط کې سو یو پکې دا وه چې فرقو تاسو تفریق وکې بین کل ذي محرم په منځ د هر خا... خاوند د محرم کې من المجوس د مجوسونه مجوس آتش پرس دا د دغه عبادت نه کوي د اور نو ګورې وختونه جي دا بدعمله خلک دا حرام او نه حرام نه پیژني مجوسو دا عقیده وه چې کومه جنیا دې خوښه شوه نکاح ورسره کوه که د مور و سره کوه او که د خور و سره کوه او که د لور و سره کوه نو حضرت عمر د گورنر ته وایي چې مجوسو چې ستاسو په علاقه کې چې د داسې جینۍ سره نکاح کړي چې هغه نکاح په شریعت کې جایز نی لکه خور سره یې کړي ریرې سره یې کړي دا راوالی سره دغه کې جدا کې ولم یکن یو دویمه خبره دا کوي چې په دې خط کې دا لیکلي دي دا د خط مضمون دی چې ولم یکن عمر او نو عمر اخذل جزیه من المجوس چې هغه به اغشته جزیه د مجوسو نه د عمر صاحب دا خیالو چې جزیه صرف د یهودو نه ده او د نصارا او د عیسیانو نه ده نو هغه به د مجوسو نه دغه نه اخیسته د آتش پرستو نه به جزیه نه اخیسته حتی تر دې پورې شهیده عبدالرحمن ابن عوف چې ګوی وکړه حضرت عبدالرحمن ابن عوف چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول اخذها هغه اغشتې د جزیه من مجوس حجر د مجوسو د حجر نه عبدالرحمن ورته وایي عمره ته د مجوسو نه ولې جزیه نه الی وایي ما ته معلومه نه ده وایي ګوره د بحرین علاقه کې چې کم حجر ځای دی او د حجر مجوسو نه رسول الله دغه هغه شته که نه نو بیا حضرت عمر ولګېده او اعلان یې وکړو چې د مجوسو نه هم دغه اخلې جزیه نو ګوره ده دا ثابته کړه چې د مجوسو نه جزیه غشتل دا جایز دي ښه حجر دا د بحرین سره علاقه ده ښه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن زبير عن عن المسور بن مخرمه انه اخبره دي مسور خبر ورکړی دی حضرت عروه ابن زبیر ته انه اخبره چې دې مسور خبر ورکړی دی عروه ته د څه شي ان عمرو بن عوف الانصاري چې حضرت عمر ابن عوف انصاری صحابی دی وهو حلیف او دی حلیف دی لبنی عامر ابن لوی د بنی عامر ابن لوی سره حلیف دی ته وی چې د دې وطن نی خوراشي او د دې وطن کې بیا اوسیږي او د دوی سره معاهده کړي ستاسو قبایلو به مخکې وی وی پلانی سره لوښ ایښی دی نو دا هم معاهدو د چا د عامر ابن لوی دوی سره اوسېده وکان شهید بدره د عمر ابن عوف څه معمولي سړی نو دا بدري و دی حاضر شوی بدر ته مو نو دا عمر ابن عوف اخبره د خبر ورکړی دی د مسور ته چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا رسول الله باسا ابا عبید ابن الجراح هغه ولیږه حضرت ابو عبیده ابن جراح لوی شان والا صحابي دی لاندې لیکي عشره مبشرو کې دی د د خپل نوم دی عامر دا ابو عبیده ابن جراح رسول الله اولیګو ال البحرین بحرین ته د څه دپاره یاتی بجزیتها چې دی روړي د دغې علاقې نه جزیه ده دی رسول الله صلی الله وسلم د دغې بحرین د خلکو سره دغه شوی و دا صلح معاهده شوی وه چې تاسو به موږ له جزیه راکوئ موږ به تاسو ته څه نه وایو هغوی ومنله نو رسول الله د دوی دپاره ګورنر چې مقرر کو نو علی حضرمی ولا مقرر کړو هغه به دا جزیه ترې راغونډوله او بیا ابو عبیده یې ورولېږه چې هغه راوړه یاتی چې دی راوړي بجزیتها جزیه د بحرین وکان رسول الله صلی وسلم پیغمبر علیه السلام چې دی هو صالح اهل البحرین هغه صلح کړې وه د بحرین د خلکو سره چې دغسې موږ له به سالانه جزیه راکوي و امر علیهم او امیر مقرر کړی و په دوی باندې العلا بن الحضرمي علای حضرمي دا پې دغه مقرر کړی و ګورنر خیر ابو عبیده لاړ بحرین ته نو دا خلک ښه مالدارمو نو هغه ځای مال راوړو نو د چې مدینې ته راته نو مزل یې د شپې کړی دی نو د سبۍ مانځه ټیم کې دوی رالل فقدم ابو عبیده نو راوړو حضرت ابو عبیده ابن جراح بمال ډیر مال من البحرین د بحرین نه ډیر مال راوړو دی اوس د شپې راوړی دی چې دلته د مدینې خلکو واورېدل چې وای خدای ګوبه دغه خو ډیر مال راوړی دی نو فسمعت الانصارو نو وورید انصارو بقدوم ابي عبیده راتلل د ابو عبیده چې ابو عبیده دقسې د بحرین نه راغلی دی نو د مدینې خلک نه دي خو ډېره لوی علاقه وه د سهار مونځ به اکثر خلکو په خپلو جوماتونو کې کو کم خلک به مسجد نبوي ته راتلل په دې ورځ باندې ټول دغه ته رالل جومات ته فوافت صلات الصبح فوافت نو, نو مخامخ شو بر صلات الصبح سره د مانزه د سبعی مع النبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر اسلام دا انصار چې رالل نو د دوی د انصار د رسول الله د سحر د مانزه سره برابر شو دلته پیغمبر اسلام مونځ کو دوی رالل فلما صلی بهم کله چې رسول الله مونځ وکړو دوی ته الفجر د سبی نو انصرف رسول الله مخ را وګرځو چې راوی ګرځو نو دوی اوس ټوخي شروع کړو فتعرضو نو دوی تعرض وکړه او اشارې یې کولې له رسول الله ته اوس یې دا اشارې کولې صاحب دغه خو هم راغلی دی که نه ابو بیده کله به راغلی شی شی خو به هم راوړي که نه رسول الله پې پوه شو فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مسکی شو پیغمبر علیه السلام حین رآهم چې کله یې ولیدل دوی چې هلکه بل, بل وخت نه راتلی په خپلو جوماتونو کې به مونځ کو او نن رالی معلومه شوه ده چې سرکاري مالی د حکومت او وخت د تقسیمی او د تقسیم په وخت کې ته راشي او خپل حصه غواړي نو دا څه بده خبره نه ده اوس مال راغلی دی رسول الله تقسیموي او انصار راغلي دي جوماتونو ته چې جومات ته چې موږ هم تم هغه خپل شی میلو شي وقال رسول الله ورته وایي چې اظنکم زه ګمان کوم په تاسو چې زما خیال دی ابو عبیده نه د ابو عبیده راتلله موریدلی دي اظنکم زه ګمان کوم په تاسو ان ابا عبیده چې حضرت ابو عبیده قد جاء هغه راوړی دی بشیئن ډېر شی نو قالو هغوی وی اجل یا رسول الله او نو قال رسول الله ورته وایي خوش اوسېږئ انشاءالله الله به مراد پوره کړي فابشرو تاسو خوشحاله اوسېږئ واملو او امید کوئ ما یسرکم د هغې چې تاسو به خوشحالئ تاسو ته به پوره پوره شی میلاو شي خو اصلاح یې کوي ښه رسول الله به اصلاح کوله ورته وایي زه ستاسو په فقر نه یریږم چې د غریبۍ د وجې نه به خراب شي زه یریږم ستاسو په مالدارۍ چې مالداره شئ نو د مالدارۍ د وجې نه به حالت خراب شي فوالله قسم په الله للفقر نه د فقر اخش علیکم چې زه ویرېږم په تاسو باندې د هغې نه چې وایي صحابه مې فقیران دي حالت خراب نشي په فقر نه یریږم د فقر د وجې نه خلک ګناهونه نه کوي ولکن اخش علیکم لیکن زه یریږم په تاسو ان تفسد علیکم الدنیا چې راخوره به شي په تاسو باندې دنیا او سړي باندې چې دنیا خوره شي نو د هغه حرس پیدا شي تکبر او لوی پکې پیدا شي نو بیا غرور راشي بیا د بل حق او ظلمونه او دار څه کوي کما بوسیتت لکه څنګه چې دا خوره شوې او پراخه شوې وه علا من کان قبلکم په هغه چا چې څوک ستاسو نه مخکې وو فتنافسوها اصل کې دی فتتنافسوها خو یو ته غورځېدلې ده فتنافسوها نو تاسو به رغبت کوئ په دې دنیا کې کما تنافسوها لکه څنګه چې مخکینو خلکو رغبت کړی و تهلککم او دا دنیا به هلاک کی تاسو کما اهلکتهم لکه څنګه چې دې دنیا دا مخکینی خلکو هغه هلاک کړي یا زه بس دی